بسم الله الرحمن الرحیم منګه نن په اصول حدیث کې دا چې کم خبره مقبول منګه ویلې او د دې منګه سلور اقسام ذکر کړل نو د خبره مقبول یو تقسیم خو منګه د صحت چې کمی مختلفې درجی دي یا د قبولیت چې کمی مختلفې درجی دي هغه منګه ذکر کړي چې بعضې د هغې نه صحیح لذاته وو صحیح لغیره وو حسن لذاته وو او حسن لغیره وو یعنی په مقبول کې هغه مختلف مراتب او درجاتو دا اوس د خبره مقبول تقسیم منګه کو د خبره مقبول تقسیم دی خدا خبره مردود و منګ بعد کې ذکر کو د خبره مقبول تقسیم منګه کو په اعتبار د معمول به او د غیر معمول به څه مطلب هر خبره مقبول هغه به معمول به نه هر خبره مقبول به معمول به نه بلکې بعضی با پکې غیر معمول به همي بعضی باندې به عمل کیږي او بعضو باندې به عمل نه کیږي په بعضو به عمل کیږي او په بعضو به عمل هغه نه کیږي نو په دې اعتبار حدیث د دې څو اقسام دي د ټولو نه اول د معمول به او د غیر معمول به په اعتبار سره د خبرې مقبول څو اقسام دي؟ یو یو ته ویل کیږي محکم محکم یعنی څنګه چې منګه په قران کې آیتونه په دوه تقسیمه باندې وایو یو ته ویل کیږي محکمات او بل ته ویل کیږي متشابهات بعینه اومغه معنا دلته ملحوظ ساتي چې په احادیثو کې ډیر ایسه چې دنو هغه په محکم روایت باندې مشتمل ده په خبره مقبول کی محکم باندې څه مطلب یعنی هغه مقبول دي محکم معنا دا چې داغي متعارض بل معنا نشتا بلکې هغه په هغه خپل معنا کې هغه صحیح سلامت دي او د دې په پټکراو کې په تعارض کې بل حدیث نشتا او متشابهات هغه دي چې مثلا په قران کې لکه بعضی آیتونه مونږه ذکر کوو چې لکه لکه اوس یو ځای کې مونږ وایو چې راځي فاتو بصورت من مثله کومه صفه ده جی ما خو لا تر اوسه پورې صفې ته نه دي کتلی خو تیسیر مصطلح الحدیث هغه وګوره نو پای کې د د حسن لغیره نه بعد بلکې د محتف بالقرائن نه بعد چې کومه گفتگو ده نو هغه موږ د کې لګیا یو نو محکم هغه دی چې داغي متعارض او یا داغي په ټکراو کې بل روایت هغه موجود نه څنګه چې قران وای محکمات هغه دي چې هغه هن ام الكتاب دي هغه اصل د کتاب دي خ او یو دی متشابهات په قران کې متشابهات دا دي چې په ظاهر باندې پاغي کې او ټکراو راځي دلته په اصول حدیث کې هغه ته متشابهات خو نه وای ها البته خ البته هغه ته خ احادیث متعارضه وي احادیث متعارضه یعنی هغه احادیث چې هغه په خپل منځ کې د یو بل سره ظاهرا ټکراو راځي اوس په قران کې یو ځای کې وی فاتو بسوره من مثلی یو ځای کې وی فاتو بعشر سور مثلی یو ځای کې وی علا ان یاتو بمثل هذا القران نو یو ځای کې وی ټول قران راوړي بل ځای کې وی لس سورتونه او بل ځای کې وی یو سورت نو سل تمنګ هغه تعارض د آیتونو هغه خپل منځ کې ختمو یا نور د سي بلا ډیر مثالونه هغه موږ ذکر کو چې په ظاهر باندې هغه تعارض راځي هغه موږ لري کو نو یو دی محکم او دویم دی متعارض احادیث خ احادیث متعارضه بیا د دې احادیث متعارضه وو پدې کې یو ته ویل کیږي چې احادیث په خپل منځ کې ټکراو دي نو پدې کې بیا یو قسم ته ویل کیږي مختلف الحدیث د مختلف الحديث په ظاهر باندې د معنا نه خدا سي ښکاری چې یرا د دې او د دې احادیث یا د حدیث متعارض په ظاهر باندې خو یو معنا ده چې هغه احادیث چې خپل منځ کې متعارض دي ټکراو دي خدایات ساتي مختلف الحدیث دا دوا هغه احادیث ته وایي چې په ظاهر باندې یو بل سره ټکراو راځي لیکن داغي ترمنځ جمع او تطبیق ممکن دی لکه اوس مثلا اسی د یو سکند د پاره به موږ دا تسلیم کو چې دا درې قسم آیاتونه چې موږ ذکر کوو فاتو بسوره من مثلی فاتو بعشر سور یا علی یاتو بمثل هذا القرآن دا درې قسم آیاتونه خپل منځ کې مختلف دي اختلاف لري دا د سی وګڼه چې دا مختلف الآیات دي یعنی مختلف الآیات څه معنی چې آیات ظاهرا اختلاف لري خو لیکن د دغه آیتونو منځ کې تطبیق او جمع ممکن ده نو د آیات ساتي د مختلف الحدیث دا معنا ده چې د دې روایت اگر چې دا روایت ظاهرا مختلف دي په دې کې شک نشتا لیکن د دې ترمنځ جمع هغه ممکن ده نو په مختلف الحدیث کې به تاسو ذهن ته دا نه راولي چې را حدیث په خپل منځ کې اختلاف لري او ټکراو دي چې دا بل شق د نهیر نشي چې د مختلف الحدیث اصطلاح په هغه دوه احادیث باندې استعماليږي چې بظاهر په خپل منځ کې اختلاف لري لیکن داغي ترمنځ جمع ممکن ده لکه څنګه چې په قران کې منګه د دو دو درې درې آیتونو منځ کې اختلاف او ټکراو راځي لیکن منګ داغي ترمنځ هغه جمع هغه کو تطبیق کو نو دي ته وی مختلف الحديث په احادیث متعارضو کې لومبنۍ طریقه خدا ده چې روایت به په خپل منځ کې جمع کیږي او چې کوم روایت په خپل منځ کې جمع شي هغه ته مختلف الحديث وي خو اوس که دغه احادیث متعارضه که په خپل منځ کې نه جمع کیږي نو بیا دویمه طریقه پای کی د ناسخ او د منسوخ ده دویمه طریقه پای کی د ناسخ او د منسوخ ده دویمه طریقه پای کی د نا لومبنی طریقه د جمع ده د جمع او د تطبیق ده چې هغه احادیث ته مختلف الحدیث وي چې داغه ترمنځ جمع ممکن ده او دویم کچرته د هغې ترمنځ جمع ممکن نه نو دویمه طریقه هغه بیا د ناسخ او د منسوخ ده اوس ګوره په ناسخ باندې به عمل کیږي او منسوخ چې دین هغه غیر معمول به دی دا موږ چې د خبره مقبول تقسیم کو نو دا په دې اعتبار سره محکم هغه حدیث دی خبر مقبول چې داغي مقابل کی بل روایت موجود نه چې هغه د دې معنی رد کړي یعنی متعارض بل روایت موجود نه دی نو محکم هغه معمول به وي چې ترسو پورې داغي مقابل بل روایت نشتا نو محکم باندې به با عمل کیږي دویم دی مختلف الحدیث چې دوا خپل منځ کې متعارض روایت او داغي ترمنځ جمع ممکن ده نو چې جمع پکې ممکن ده د دې مطلب دا دی چې په دوانو باندې عمل ممکن دی دوانه معمول به دي که جمع ممکن نه نو بیا درېمه طریقه دویمه طریقه هغه دا ده چې د هغې ترمنځ به د ناسخ او د منسوخ تعین کیږي ناسخ معمول به وي کم چې رسته حکم دی او کم چې مخکینه حکم دی منسوخ دی هغه بغیر معمول به وي حق چرته د ناسخ او د منسوخ فیصلم نکیږي د ناسخ او د منسوخ فیصلم نکیږي نو بیا درېمه طریقه هغه د راجح او د مرجوح ده چې موږ به قرائن ته وګورو دلایل ته به وګورو نو کچرته یو دلیل لمنګه ترجیح ورکولې شو نو هغه به مونږه راجح وګرځو او بل به مونږه مرجوح وګرځو او محدثین د ترجیح د پاره کم از کم اغي 50 اسباب ذکر کړي یعنی خکدا نه نو بیا دا دلیل شته په دی باندې ترجیح ورکا کم از کم اغي 50 اسباب ورکې لکه مثلا پرون منګه دا غینه بازي غ ذکر اوس بخاری او مسلم کې او روایت موجود دی دا د غي د ترجیح د پاره یو سبب دی په نسبت د نورو کتابونو یا په یو سند کې مثلا داسې غټ غټ ائمه موجود دي نو دا غا قرائن دي نو دی له سړی ترجیح ورکول شي نو داسې په دې دارنګ دی یو روایت سندونه ګڼ دي او د بل سندونه کم دي نو دغه یو د ترجیح سبب کې دی شي نو موږ به یو له ترجیح ورکو یو به راجح ګرځو راجح چې دی نو هغه به معمول به وي او کم چې مرجوح دی نو هغه به غیر معمول به وي غیر معمول به وي خکه مثلا روایت دوانه په داسي درجه کې دي چې پای کې د راجح او د مرجوح فیصلم ګرانه ده لکه بعض اوقات د سم کې دی شي چې دوانه روایت دوانه قسمه روایت نه د هغې ترمنځ جمع ممکن ده نه د هغې ترمنځ ناسخ او د منسوخ فیصله کیدی شي نه د هغې ترمنځ د راجح او د مرجوح فیصله کیدی شي نو بیا سلورمه طریقه هغه د توقف ده توقف ده یعنی دواړه روایت هغه به موږ پریږدو او موږ به د دلایل پسې ګرځو موږ ته که چرته دلیل ملاو شو یا مثلا داسې دلیل راته ملاو شو چې دا غ دلیل په بنیاد باندې منګه یو یا مثلا دوانو کې منګ تطبیق کولې شو یا په دوانو کې منګ یو ناسخ ګرځولې شو بل منسوخ او یا کم از کم چې یو راجح ګرځو بل مرجوح نو منګ با دلایل په تلاش کیو او کچر ته منګ ته یو قرینه ملا د توقف باب غ ډیر نهایت ډیر قلیل او نادر دی ورنه اکثر هم پدی بلکې بعضی محدثین خدا داوا کوي چې را دوه روایت دا موږ لراوړه که موږ داغه ترمنځ تطبیق نه کونو بیا وایا هر دوه روایت منځ کې تطبیق او جمع هغه ممکن ده یعنی هغه هغه ناسخ او منسوخ او راجح او مرجو هغه دغه تم نزي بلکې د هر دوه روایت منځ کې لکه امام ابو حنیفه مسلک وګوره پای کې د روایت ترمنځ زیاتره د جمع او د تطبیق قول هغه زیات کیږي فاتحه خلف الامام کې وګوره امین بالجهر او دای کې وګوره اکثره پای کې هغه د تطبیق اقوال هغه ډیر کوي فقه حنفي کې نو دا د خبر مقبول تقسیم دی په اعتبار د معمول به او د غیر معمول به په اعتبار سره نو نن پای کې منګه دا یو قسم دا وایو چې اغه ته وای محکم محکم څنګه په قران کې موږ محکمات وایو محکم چې دین او دا د اسم مفعول صيغه ده د احکمنا د باب افعال احکمنا پس معنا په معنا د مضبوطوالی مضبوط کرنا مضبوطول خا احکمه ستوي مضبوطولو ته وي خا محکم سمانا یعنی د دې معنا دا دا مضبوطه ده یعنی د دې متعارض بل روایت نشتا بلکې دا په خپل معنا کې مضبوط دی دا په خپل معنا کی مضبوط دی هو اسم مفعول من احکم بمعنى اتقن دا د احکم نه دی او په معنا لکه څنګه چې موږ وایو کتاب احکمت آیاته نو هلته موږ څه معنا کوو دا عظیم الشان کتاب مضبوط دی دلایل د دی نو احکم هلته د مجهول په تور راغلی دی نو احکم یحکم احکام احکام وی دا هغه مقبول حدیث دی ګوره مقبول حدیث ځکه دا موږ په په خبره مقبول کې تقسیم وایو په اعتبار د عمل او د نه عمل هو الحديث المقبول الذي دا هغه مقبول حدیث ته سلمہ من معارضه مثله چې دا محفوظ وي سلمہ چې بچوي لکه څنګه چې مونږ وایو چې المسلم من سلم المسلمون مسلمان هغه دی چې بچوي مسلمانان داغه د لاس او داغه د جبې د شرن نو سلمه بچوي سلمه چې هغه مقبول حدیث هغه بچوي هغه محفوظ وي مم معارضه مثله د دې پشان د یو بل حدیث د تعارض نه د یو بل حدیث د ټکراو نه محفوظ وي یعنی د دې په مقابل کې په ټکراو کې بل حدیث هغه نه وي چې هغه د دې په شان وي سندن چې هغه د دې په شان سندن مضبوط روایت وي مقبول روایت وي هو الحديث المقبول الذي دا هغه مقبول حدیث دی چې بچوي محفوظ وي د دې پشان د بل حدیث د تعارض او د ټکراونه یعنی مقصد دا چې د دې په مقابله کې او د دې په ټکراو کې د دې پشان بل حدیث نه بلکې دا یوازې همدا حدیث ته د دې وجنه په دې باندې به عمل کیږي ځکه که ټکراو کې بل روایت راغی نو بیا به موږ دې ته ګورو چې آیا دوانو ترمنځ جمع ممکن ده که نه ده او بیا کاغه نه نو بیا به موږ ناسخ منسوخ ته ځو نو بهرحال د دې په مقابله کې بل حدیث هغه داسې نشته بیا تیسیر مصطلح الحدیث والا وی واکثر الاحاديث من هذا النوع د احادیث او اکثریت اغم د دې قسم نه دی د محکم نه دی څنګه چې قران وایي چې دوه قسم آیتونه دي نو کم چې محکمات دي نو د محکماتو باره کې وی چې هن ام الكتاب دا اصل د کتاب دی مطلب دا چې په کتاب کې اصل آیتونه هم دا دي او دا ډیر دي او کم چې هغه متشابهات دي نو متشابهات به ته هم دي تا ځکه دي ته ام ویلي دي نو متشابهات به ته دي ترا ګرځي او داغي مقدار د دا محکماتو په نسبت سره کم دی نو بعینه هغه خبره دلته هم ده واکثر الاحاديث من هذا النوع او احادیث اکثریت هم د دې قسم نه دي مطلب هغه محکم دي او د هر حدیث مقابل کی او په ټکراو کې بل روایت نشتا چې ته هر حدیث پسې ګرځې چې یاره دا خو د فلان کې نه نه بلکې د احادیث او اکثریت د دې قسم نه دی و اما الاحاديث المتعارضه او هر چې هغه احادیث دي چې هغه خپل منځ کې ټکراویږي کنټراډیکټ کوي المختلفه او هغه مختلف دي یعنی په ظاهر باندې معنی دی یو بل نه مختلف ده څنګه چې په قران کې دا ظاهری متشابهات او متعارض آیتونه راځي فهي قليله جدا نو دا نهایت کم دي د څه په نسبت سره بالنسبه لمجموع الاحاديث د مجموعي احادیث په اعتبار سره یعنی مجموعي احادیث چې ته وګوري نو چې مثلا که مجموعي احادیث لز زری نو یاد ساتي په غلز زرو کې ک یو 1500 روایت کاغه مثلا په خپل منځ کې احادیث متعارضه وي نو نن موږ د محکم ویلې سبا له ان شاء الله د مختلف الحديث حواله سره دا موږ وایو